عروه صاحب وی چې ذکر شو پنیز د حضرت عشی ان ابن عمر چې عبد الله ابن عمر رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم اگر سید حدیث پیغمبر علیه السلام ته حضرت عائشه ته چوي چې عبد الله ابن عمر رسول الله ته دا حدیث رسي چې مړی چې پاغه باندې داغه د کور خلک جړاګانی کوي الله دل عذاب ور کوي ان المیت چې یقینا مړی يعذب هغه ته عذاب ورکول شي فی قبره په قبر د هغه کې ببکاء اهله په هغه جړا د اهل د هغه چې د مړي د کور خلک په مړي باندې جړا کوي د دې جړا د وجې نه الله تعالی دې مړي ته عذاب ورکوي وخت لا خیال لري دا حدیث عبد الله سے بیانې د چانه بیانې د رسول الله نه او حضرت عائشہ د دې سخت خلاف و چې نه الک الله تزر وازره وزر اخرى دا مړی باندې چې دا جړا کې نو دا خکار دی کدا ګناه ده که ښه کاری نو بیا ولی الله عذاب ورکی او که ګنای نو چې ګنا زکم نو سزا به الله تعالی درکی ګنا کوي ژوندي او سزا دی الله دغه لور کوي ناغوی بابا له مړی له حضرت شبه د دې سخت خلاف وه فقالت حضرت عائشه ورته وی عبد ټیک د چې رسول الله دا خبره کړې ده خو د رسول الله په خبره خور څوک په مطلب نه پوهیږي دا غي بیل مطلب دی ان المیت لا يعذب ګوره دې ټکی دا ګوره مړی لا يعذب هغه ته عذاب ورکول شي ببکاء اهله دلته دا ظاهری معنی مراد نه ده ببکاء اهله په وجه د جړا د اهل داغو دا مطلب نه دی د دې معنی بل ده مړی لا الله عذاب ورکي مړی لا الله عذاب ورکی مطلب دا دی چې مړی لا الله عذاب ورکی ژوندو تاسو په جاړی دا تاسو چې کله په دې مړی جاړی نو دقه وخت کې الله دل عذاب ورکی مطلب دا دی دا دی چې ګناګار سړی چې مړ شي نو هغه څه داسې هیره ده چې لاړ او تاسو پې جړا کوئ هلته په کا مړي له الله پاک دغه ورکوي هغه په عذاب کې ګرفتار دی او چې عذاب کې ګرفتار وي په هغې جړا څه له کوي ان المیت یقینا مړی لیعذبو هغه له عذاب ورکولی شي بې بکاء اهله په هغه حالت د جړا د اهل د دکی د دې دا مطلب دی دا نه چې د د په جړا باندې هغه ته سزا الله ورکوي خا نو حضرت عائشہ وت سوی فقالت حضرت عائشہ وت وی د دې دا مطلب نه دی انما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا ویلی دی پیغمبر علی السلام چې انه لا يعذب بشک عذاب ورکولی شي مړی ته د عذاب الله ولی ورکوي په خپل ګناه بخطیئته په خپل ګناه و ذنبه او په خپل ذنب باندې په خپل ګناه خو په کم وخت کې الله ولا عذاب ورکړي چې دا کله د مړي په لګي د ژوندۍ په لګي او دغه ورکړي جړا پی کوي و ان اهله په داسې حال کې چې دغه اهل ليبكون عليه په د جاړي الان اوس دوی په جړا کوي اول ته الله ولا دغه ورکړي عذاب ورکړي لکه پرېږي چې سو الله اوس سم عامل کوي قالت حضرت عائشه وی عبد الله ابن عمر نه دی لکه څنګه چې د دې حدیث په مطلب باندې نه پويږي نو داسې یو بل حدیث هم دی بیانې دا غي په مطلب هم نه پويږي ها وذالک او دا حدیث چې دی مثل قوله دا دی په مثل د دې قول در د عبد الله ابن عمر چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قام علی القلیب هغه ادرې د پغاړه د کوی هغه د بدر کیسه نه ده چې هغه سلیریش کسان ورواچول درې ورځې رسول الله دلته ایثار شو بیا چې دی ته نو د هغه له ورغې دی کوی ده ادرې علی القلیب پغاړه د کوی وفيه قتل بدر او په دې کې هغه وجل شوی کافر د بدرو من المشرکین د مشرکانو نه تاسو ویلو کنه سلیرش سرداران ورچولیو نو سچلو فقال لهم رسول الله ورته وی دلته ظاهر یو مطلب دی لیکن دلته ظاهر مراد نه دی فقال لهم رسول الله اوی د مړو ته ما قاله هغه چې کوم یې ویلي تاسو وختي پرون ویلي وه بله ورځ هغه دا و چې انهم لیسمعون ما اقول دا مړي دا اوري هغه خبره چې زه ورته کوم انهم لیسمعون ما اقول دا مړي هغه اوري هغه خبره چې زه ورته وایم پیغمبر سم وی دا کوی والا ته چې د ازه څه خبرې کوم او ته ویل نه چې خوشاله ولې به خوشالولې به نه دی خبرې چې تاسو کلمه ویلې وی تاسو به خوشالولې نه دی خبرې چې تاسو زما اتباع کړې وی و انما قال لهم پیغمبر علی السلام ورته وی چې الان لا يعلمون اوس دی پویږي انما كنت اقول لهم چې بشک هغه چې زه ویم دوی ته حق د حق دی اصل کې دا بل مسلې په تلاړه تاسو چې د قبر په غاړه ودرېږئ او قبر والا سره خبرې کوي نو دا قبر والا د دې ژوندو خبرې اوري که نه اوري دا یو بلې مسلې ته دغه دی نو دا انبیاء علیه السلام انبیاء علیهم السلام خو ته بیل کې په دې کې خو د چا څه مسله نشته دا خو اتفاقا دغه دی چې د پیغمبر روزه ته او قبر ته ودرېږي او خبرې وسره کوي نو انهم لا يسمعون دوی اوري خو چې د انبیا ته لرې کې نو دا نور مړي خبرې اوري که نه اوري دې ته دوی سماع الموتا وایي عبدالله ابن عمر سه وی چې او مړی خبرې اوري چې تپوس ته وکړي چې ولی نو دا هغه یو دلیل دا دی چې رسول الله چې دی صلی الله علیه وسلم چې دغه کې بدر کې هغه د کوی په غاړه ودرېده او هغه خبرې ورته کولې نو عمر صاحب ورته وی حضرت سه نشته او خبرې وسره کې وی دوی زما خبرې اوري او ستاسو نه زیات اوري دا دلیل دی احمد خیال لري حضرت عائشہ بی بی او نور صحابه هغه د دین انکار کوي ما به پیغمبران خو بیل کې کنه نور صحابه دا نور مړي خبرې نه اوري حضرت عائشہ باندې دا سوال راغی چې ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې د کوی په غاړه ودرید نو عبد الله ابن عمر نه وی چې پیغمبر علی السلام وی دا خلک زما خبره اوس اوري خیال دی دینه خو معلومیږي چې سمع الموتا شته او ته وی عبد الله پوه شوی نه دی دلته ذکر د اوریدو دی مراد ته علم دی په خبره به کله پوهېږي چې واوښې ورې که نه دا اورېدل سبب دی او علم بیا مسبب دی نو دلته ذکر د اورېدو دی مراد ته علم دی دا زه چې دوی ته کمی خبرې کوم په دې خبرو دوی اوس داسې خبر دي چې تاسو پې نه خبر اوس مونږ نیو خبر چې په قبر کې مړي سره څه کېږي داسې خو خبر یو خو په سترګو خو نه وینو کنه او چې مړ شي نو دا سلیریش کسان چې هغه عذاب قبر او دا ارس ویني په سترګو ویني داسې په پوی دي او هغه تاسو په سترګو نه ویني نو حضرت عائشہ وایي چې مراد دلته د اوریدلو نه څه دی علم دی علم دقه سي هغه ځای کې چې رسول الله وی چې مړې د ژوندو په جړا باندې دغه کیږي عذابېږي هغه دا مطلب دلته پی دوی جاړي او په جړا وخت کې دله الله عذاب ورکوي ها و ان څنګه دی و انما قال لهم یقینا پیغمبر علی السلام ویلی واغوی ته چې د لا يسمعون دا مطلب دی چې الان لا يعلمون اوس هغه د پستر ګوینی او دوی ته معلومه ده چې دا موږ ته پیغمبر چې خبره کولې ده سیده انما كنت اقول لهم چې یقینا هغه خبره چې ما دوی ته ویل حق هغه څه ده حق ده دا مسله چې مړی اوري نه اوري دا څه داسې اهمه مسله نه ده زمونږ او ستاسو د دین وسره څه تعلق نشته که تا په دې خبره ځان پوی نه کو چې مړی اوري کنه اوري د دې ماوي د دین سره او د دغه سره څه تعلق نشته چې کدا عقیده دی وی چې اوري خو دیندار او کدا عقیده دی چې نوري بی دینه یا نوري خی او چې وی اوري خنه نه دا یو تحقیقی مسله ده تحقیقی اهم نه ده ضرور نه ده منګ او تاسو له دا بس چیړل نی پکار دا لوی لوی علما د دې بیان کوي اوس حضرت عائشہ بی بی یو طرف ته ده چې د علم غر دی او حضرت عمر او عبد الله ابن عمر بل طرف ته دي چې هغه د علم دریاب دی یو وی اور یو بل وی نه اوري نو ما وی چې هغوی په دونه دغه نه دي موږ په دې څه پوهېږو بس زموږ دا دغه دی چې انبیا دا خو زموږ یقیني دغه دی چې دونه ځای کې ورته ولاړې چې د ځمکې د پاسه یو ځای کې سړی څونه خبرې اوري لکه تاسو زما خبره د کم ځای پورې اورئ دقسې چې د پیغمبر روضې ته ودرېږي نو دونه اندازه کې دغه کېږي هغه اوري دا یقیني دغه ده او نور بس الله ته دغه غالبا داسې معلومیږي چې کله دا مختلف حالات دي کله وته اوروي او کله وته نه اوروي ها او ثم قرأت او بیا حضرت عشی بی بی د دې خپل مسلې د پر تلاوت د دیو کې چې انک لا تسمع الموت پیغمبره ته اورول نشي کولې مړو ته یقینا ته اورول نشي کولې مړو ته ګوره الله وی پیغمبر ته چې مړو ته ته اورول نشي کولې نو چې پیغمبر یې اوړول نشي کولی نو زه او ته به ورته څنګه واورو کم خلک چې دا وایي چې نسې مال موتا شته مړي اوري نو هغوی دا وایي تاسو د قرآن مجید لږ وړاندې وروستو لاړ شئ وګورئ دلته د مړو نه د دې قبر مړي نه دي مراد دلته مراد د مړو نه دا د دنیا مړی مراد دی دا د دنیا مړی نه دی دوی ته که دا قرآن مجید د الحمد نه تر د والناس پورې ختم کې نه اوري دلته مراد د مړو نه د قبر مړی نه دی مراد استاد صاحب وی د زغری د دنیا مړی ته مراد دی د دنیا مړی سی دا غافل او بے پروا او بے سوچ دا کافران ندی دا کافران چې هغه بے پروا دي بے سوچ دي دین ته توجه نشته دی رور دوی ته چې ما وی دغه قرآن مجید په بل واړی کنه او دا د ټول لنډی کوتل د بزرگان او د علما و تراوړي دوی دا خبره دا ډمانو خبرې خوري اب استاد دین خبرې سوري راځه خان دی او وی وی انک لا تس لا تسمع الموت تبا اورولو نکی نو مراد د مړو نه دغه دی دا د دنیا مړی دی چې دا دغه دی دا او تاسو ته سوای مرددل دا د زړه مړی حتی قرأت الآیت تر دې پورې چې دا ټول آیاتی تلاوت کو باب فضل من دا باب دی په بیان د فضیلت د هغه چا کې شهیده بدرن چې هغه حاضر شوي وي بدر ته هلکه کمو ملګرو صحابه کرامو پاتې شو زه په بل لاړم ها نو انک لا تسمع موتا بل ځای کې دی و ما انت بمسمع بمسمع من فی القبور او نه ته اورون کې هغه چاته چې کم په قبرونو کې دي لیکن څوک چې ما وی سیمه مشتا منی نو هغه وی مراد د قبرونو نه دغه قبرونه نه دی مراد مراد د قبرونو نه دا دغه نه دی دا کورونه د کافرو رسول الله سوی وی دا خپل کورونه قبرونه مگر زوی اعمال پکې کوي معلومی کی دا خبره چې کور کې اعمال نی کنه نو دغه دی اکبرونه دی یقولو الله به وته وی حين تبوؤ مقاعدهم حين باغه وخت کې تبوؤ چاغوي ټکانو انسی مقاعدهم د خپل زین من النار د اورنا حدثنا عثمان قال حدثنا عبد عن هشام عن النبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال ها عبدالله ابن عمر وی چه قال وقف النبی صلی الله علیه وسلم ادرید پیغمبر علیه السلام علی قلیب بدرن پاغا کوی د بدر آغا د بدر کوی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتا سلیرش سرداران ورواچول دا درې مرز پس وته سوی فقال رسول الله وتوي هل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیا تاسو اومون دا هغه خبره چې وعده کړی و تاسو سره به حقا حق الله چې سره د کفر د وجه نه کوم وعده کړی و هغه حق مونته کنه ثم قال بیا رسول الله وی انهم الان یقینا دا مړي شي دي اوس يسمعون ما اقول لهم اغه اوري اغه خبره چې زه وته ویم نو ما وی سوک چې مور اوریدل منی نو هغه دلته د اوریدل نه د خپل مان اخلي سوک چې اوریدل نه منی نو هغه وی مراد د يسمعون سره يعلمون هغه پويږي فذکر لعائشه نو دا ذکر شو حضرت عائشه ته چې عبد الله ابن عمر خود سی وی فقالت حضرت عائشه وته وی انما قال النبي صلی الله علیه وسلم یقینا ویلو پیغمبر علی السلام د یسمعون دا ظاهر معنا نه ده انهم الان چې دا مړي اوس لا يعلمون هغوی پوهیږي چې ان الذي کنت اقول لهم چې هغه خبره چې ما به دوی ته ویله شپه ورځ هو الحق هغه حق ده ثم قرأت انك لا تسمع الموتى باب فضل من دا باب دی په بیان د فضیلت دغه چا کې شهیده بدرن چې هغه حاضر شوی وي بدر ته کوم خلکو چې په بدر کې شمولیت کړي استادان وی مراد د شمولیت نه دا نه چې حقیقتا شاملی بلکې د بدر په معامله کې چا امداد کړي او رسول الله چې دې شمارل بدریانی خدای دې که بدر لتلی او کني تلی دا غوی د فضیلت دی ډیر کسان داسې وو چې د بدر په خدمت کې وو خو په بدر کې شامل نو هغه تم بدریان وي بل رستاو سنو ویل سعید ابن زید طلحه ابن عبید الله دا خو رسول الله د جاسوسۍ د پر لیګلو چې تاسو لاړ شه معلوماتو کې چې قافله څنګه ده هغوی هلته تللي دلته بدر جنګ وشو حضرت انس به وی د حضرت انس صاحب ترورې و ربیع نامه و دا غي یو زوی او حارثه دا هم د مسلمانانو سره اسې د سیل د پاره تلو بدر ته وړو کېو چې وړو کېو چې لاړل بدر ته پورې غاړه کافران پراته دي دې طرف ته مسلمانان دي بیا باران شوی او په هغه باران کې یو ډنډوکی و دا حارثه ورغې د دغه ډنډوکی نه اوبه څکلې دقه وخت کې یو کافر ولګېد او د غشي ګزارې په دې ماشوم وکړ چې ماشوم یې وکړ نو هغه مړ شو غریب چې مړ شو دا جنگ لنو ته داسې تلو اول چې شهید شوی دی دا شهید و ماشوم مور چې خبره شنو په هغې باندې بیا اندازې غم و نو هغه بیا راله رسول الله ته دا د حضرت انس صاحب ترور وه ربیې نامې وه او د دې ځي نامې د حارثه د پلار نامې د سراقه نو حضرت انس وی چې اصیب حارثه تو قتل کړي شو حارثه یوم بدرن پروز د غزوه بدر دا زما د ترورې زی ماشوم الکو حارثه هغه په بدر میدان کې چې دی هغه قتل شو وهو غلام او حال لا دی چې هغه وړوکی الکو وړوکی و فجاءت امه نوراله د هغه مور چې د هغې ربیې نامه ده چا ته رالله الی النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبر اسلام ترا لوس ډیر پریشان ده فقالت نو هغه وی یا رسول الله اے دا الله رسوله قد عرفت ما قد عرفت منزلتا حارسا تو خو پیجنې اغا منزله او رتبه د حارسا منی زما سره حضرت تا ته خدا معلومه ده چې حارسه په ما څومره ګرانو حقیقت دا دی زوی په مور ډیر ګرانی تا ته معلوم دی هغه مرتبه د حارثه منی زما سره چې په ما سونه ګرانو او نن هغه غریب هلته دغه شو قتل شو تا نه یو تپوس کوم چې به جنت کې که دغه کې وي جنت کې بني فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ کچری وی زما د ازوی په جنت کې نو د خوشحالی د وجه نه اصبرو زه به صبر کوم فریاد به نه کوم و احتسبو طلب د ثواب به کوم چې رب د دې اجر راکې اصبرو زه به صبر کوم و احتسبو او طلب به د ثواب کوم که په جنت کې ګوره فل جنت په جنت کې و ان تکو و ان تکو الاخرى او کشریوی دا بل خبره نو بر خبره څه ده نو الله دې معافیو کی جنت کی نی دوزخ کی و ان تکو اخرى او کشریوی بل خبره نو ترا ته ویني ما اسنو هغه چې زکو منو حضرت چې دا زسو کوم هغه ته ویني نو هغه جړاګانې او فریادونه کوم فقال پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کې دماغ دې کار نه کوي جنته جنت چرته دی مسلمان د پر جنت نشته جنتونه دی جنتونه یو جنت نه دی ما وی دغه دی جنتونه دی دا باندې جنت نو فقال رسول الله وتوي وي حق تعجب دي تعالی او هبلته او هبلته د سوا يوم سيدا يا او هبلته هبل دې ته وایي چې د بني آدم عقل کار پریدي مونږ وی لیونی ولی لیونی او هبلته یا او هبلته آیا ته لیونی چې دا خبرې کوي چې جنت کې وي او او جنت واحده ولې دا به یو جنتي د مسلمان د پاره به یو جنتي نه انها هيا هيا دا جنتونه چې دي یا هی زمیر دغه کې قصه هی قصه دا سه دا چې انها جنان کثیره دا دی جنتونه ډیر زمیدار نه وی الله دی ته واړه جنت درکې یو جنت نه دی جنتونه دی جنتونه و انه او یقینا دا استاذ فی جنت الفردوس هغه په جنت فردوس کې دی هغه جنت کې چې هغه د جنتونو ټولو طبقو نه اوچته طبقه ده ځکه یو خو ماشوم دی بل په ظلم باندې مړ شو نو چې ماشوم مړ شي اسم جنتي او چې ظلم وسره وشي مړ شي نو بیا هم دغه دی بل جنت دا اوس ګوره په دغه کې شامل وکنو شامل بدر کې او د بدر د فضیلت د وجه نه الله ولا مقام ورکه کور نه بیا چې د بدر غزا وشوه او دا کافران قتل شو بیا به دې نه چا سندرې نه اورېدې نو دا بیا راله مدینې ته دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ ازاده شوې وینځه وه بیا د پیغمبر اسلام د کورنۍ نه چې دی نو مطلب دا د پیسې میسې غوښتې پیغمبر اسلام ورته وی خپل کورنۍ ولاتوي چې ورکې دی له دغه پیسې پیسې هم ورکړې هر شی یې ورکړو چې دا واپس تلله دا اوس هغه زمانه ده چې رسول الله د فتح د مکې دپاره تیاری کوي دلته یو صحابي دی چې هغه په مکه کې دغه امسیه و بچي هلته و خو دی په خپله د مکې نه ده یو خط ولیک ظاهر کې چې دی د مکې د خلکو مرګتیا کوي په حقیقت کې دلته دی د مسلمانانو نه د کافران یری وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکې خلکو ګوري خیال ساتي د سه فوج د پسې در روان کړي دي او د سه تیارې د لکړې دي چې ګوري خلاصیم نشته دي په دې به خلاصېږي چې په ډډه شي دا خط یې ولیکه او دې ښځې له یې ورکړ دې له څه پیسې میسې هم ورکړې دقه وخت کې حضرت جبریل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې حاطب لګېدلی دی پلانې ښځې له خط ورکړی دی او پلاني ځای کې روانه ده ناغه بیان کوي قال علی صاحب وی باسنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګ مال رسول الله یو زشم و ابا مرصد او بل ابو مرصد غنوی دا بل یو صحابی دی قال رسول الله راته وی هدایت کوي انطلقوا روان شي الک لاړ شي حتی تر دې پورې تاسو تاتو روزه تخاخ چې تاسو راشي روزه خاخ ته چې د مکې نه د مدینې نه را روان شي کنه په زړه لاره نو چې راځي راځي دلته چې دولس میله مزل وکې دلته یو ځای راځي روزه خاخ هغه روزه خاخ ته به ورشي لاړ شي ورشي زه حتی تر دې پورې تاتو چې تاسو ورشي روزه ته خاخ هغه روزه خاخ مقام ته حضرت سبق ولته فإن بها امراتن یقینا په دغه روضه خاخ کې یو خزه ده من المشرکین د مشرکانو او معها کتاب دا غي سره خط ته من حاتبنا د حاتب نه حاتب ابن ابي بلتعه او دا خط چاته لګل شوی دی ال المشرکین مشرکانو د مکه ته وی منګ را روان شو منډه منډه منډه منډه دا درې کسه را روان شو فادرکناها نو مونږ را لاندې کړه دقه ښځه تسیرو چې هغه روانه وه علی بعیر لها په هغه اوښ چې کوم د هغې و او چرته هم را لاندې کړه حیثو په هغه ځای کې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته پیغمبر علیه السلام ویلي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي وو که نه روضه خاخ چې خاته مو نه لیده بل روایت کې داسې راځي وي مونږ وې زمړه نشته نو حضرت علی وی ما وی چې رسول الله وی شته او دا وی نشته د پیغمبر خبره خو یقیني وي نو دا واپس تور راوسته چې په خدای قسم چې بربنده دې کوم بربنده جامې د نو باسم او سر د نه ووام او یا دغه راو باسه خط فقلنا منګ وی ما کذب رسول الله صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلې پیغمبر علی السلام هغه چې کوم خبره کړی هغه حق ده لا تخرجن الكتاب خامخا خامخا تبر او باس خط او که دې رو نه ویس او لن او لن او لن نجردنک یا به دې خامخا مونږه بربنډه کو جامې به د نو باسو بربنډه به دې کو فلما رأت الجد کله چې دی ولید هغه قصد دوی چې دې کسانو خو ماته دا قصد او اراده کړې ده ناګنه دا لاس یو ګوت کې احوت اوګوت کدی خپل لاس الی حجزتها خپل بنډې ته داسې حجزه دا تاسو چې کوم ځای پرتوغاښ تړی دلته خلک پرتوغاښ هم تړي او ملا هم تړي دی دا ملا تړلې وه څادر یې د ځانه تاو کړی و دقه ځای کې دا خط نغه کړی و ایښی و خا نو احوت دی لاس اوګد کو الى حجزتها خپل بنده ته وهي محتجزتون او دی د ځانه تاو کړو بکسا ان صادر دا صادر د ځانه تاو کړو ملې په تړلې و فاخرجته نو دی خزه دا خطر اخکارا کو پوهیږئ دا خط چرته و بنډه کې و لیکن که تاسو ته مخکې یادي دې کمسو کې و دلته هغه وي په کمسې کې ایښو راویې ویست هلکه ښه یې تکړه یې دلته دي بنډه کې دي دا خو تناقض راغی استاد صاحب وی داسې معلومیږي چې دې دا دوه دا و دلته دی بند کیو خو چې کله دوی پوی شو چې دا خو را پسې دغه شو رالو مانه مطالبه کوي نو دی هغه دغه کول چې هغه دغه کول د دې دا خیالو چې د دې کسانو د مخونه زمانه دغه شو وړېدل نو دې زره ده دغه کې دوی ولید چې دا دغه دی هغه د بنډې نه راوست نو بیا وته وی نه راو باسه نو بیا دا دغه وک نو دا یخ بنډه کې او بنډې نه بیا دغه کو کوسې کې کې خو بیا د کوسې نه راوست فانطلقنا بها نو منګه فانطلقنا بها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم نو منګه بوت لا دا خزه رسول الله ته خکل خبره دا ده چې خزه رسول الله لنه ده تلی پیغمبر سم وته وی بس هغه پرې د نور ته سم وایي خودلته دار هغه خا خیر چې لاړو اوس دلته مختصره دا به ترستو تفصیل راشي چې خاطه کولاو کاغه د حاتب ابن ابي بلتانه مکی خلکو ته رسول الله وتوي وحاتبا دا خد د چا دی نا خوبستانی هغه په وار خطا شوی حضرت زما عذر وره لګه جلتی را باندې مکوه دا ستا چې څونه ملګری دي د دوی خپل خپلوان مکه کې شته هغه خپل خپلوان چې دي د دوی بال بچ ساتي زما خپل او خپلوان مکه کې نشته زه ښه پوهېږم چې دا خط چې ما لیکه دوی ته نو نه مسلمانانو ته نقصان پېښېده او نه چې د هغوی ته څه فایده رسېده خو ما وې دا به ورسره زما یو ظاهري احساني او د دې احسان د وجې نه به دوی زما د بچو دغه کوي خیال ساتي فقال عمر نو حضرت عمر وی چې قد خان الله ورسوله حضرت د خو خیانت او که دوکه او کړه د الله او د رسول سره والمؤمنین او د مؤمنانو سره فدعنی ما پریدا چې دا سټ ولوم چې بل سړی بیا داسې نه کوي فلی اضرب عنقه چې زه ووامه د ده سټ فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام دی حاطب ته وایي چې ما حملک علی ما صنعته ته څه شي راوچت کړې په هغه کار چې دا تا کړی دی هلکه دا کار دی ولې کو نو قال حاطب حاطب جواب کې ووی چې حضرت والله قسم په الله ما بي نشته په ما ان تکون لی عند القوم یا ان یکون لی چې وی زما د پاره عند القوم پنيز د دې قوم د دې مکه د خلکو زما د پاره د دوی سره یادون احسان دا زما د خد دا باغوی یو احسان وګڼي او يدفع الله بها الله به دفع کی په دې احسان سره ان اهلی و مالی د اهل او د مال زمانه بیا به زما مال ته څوک سنه وي زما بچو ته به سنه وي او دا ستا ملګری صحابه وليس احد من اصحابك او نشته د هیڅ یو کس د اصحاب استانه الا له هنالک مگر داغه د پاره په اغه زیو مکه کې من عشیرته د هغه د قوم او قبیلې نه من هغه څوک دی یدفع الله به چې الله دفع کوي د هغه په وجه عن اهله د اهل د هغه نه و ماله د مال د هغه نه حضرت دا تا سره چې څومره کسان دي د دې هر یو کس په خپل قوم او په خپله قبیله کې هغه کسان دي چې د هغې د وجې نه د هغوی مال محفوظ دی او د هغوی بچي محفوظ دي ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی صدقه رښتیا وی ولا تقول له الا خیرا او تاسو مو وایې د د په باره کې مګر خیر حضرت عمر وی چې ټیک ده هر څه چې وي ځان سره وایي زه دا هر څه ورته الله معاف کړه هر څه وشو خو خیانت خو یې کړی دی که نه او چې د مسلمان خیانت وشي هغه دغه قتل بیا جایز دی نو حضرت بس دغه یو که اجازه یې راکړه چې دا دغه دی دا ختم کم نو عمر صاحب وی چې انه قد خان الله یقینا د خیانت کړی د الله سره او رسوله د رسول سره والمؤمنین د مؤمنانو سره فدعنی حضرت ما پریدلی اضرب عنقه چې زه د سټو وام فقال رسول الله وتوي خبر نه بدري دي بدري او د الله وعده د بدریانو سره دا ده چې زه ما دوی ته دغه کړی دی مغفرت الیس من اهل بدر آیا نه دی دی د اهل بدرونه د دې یو ټکي د وجه نه دا غون حدیث دلته بیان کړي چې دا بدری دی فقال مطلب د دې دا دی چې بدریان که ګناهونه مو کی خو د ګناهونو د وجه نه الله غوی ته مغفرت کړی دی خو دا مغفرت ګورې دغه د ښه د آخرت د دنیا مغفرت نه دی یو سړی بدری دی او هغه په دنیا کې جرم وکړ نو د دنیا مغفرت وته نشته هغه بوله سزا ورکې خو د آخرت په دغه خان دغسی یو بدری دی د حضرت عمر صاحب زمانه کې هغه دغه دی قدامه به وته وی قدامه ابن مزعون هغه شراب سکلیو حضرت عمر را پاسې دا غیرونی وو د شرابو چې کومه سزا هغه ولې ورغه کړه ورکړه فدمعت نو اوخ کې وبیولې عینا عمر دواړو سترګو د عمر چې یا الله سونه فضل لستا او سونه کرم دستا چې یو سړی دون لوی جرم وکي او دسه مجرم دم ته معافي کې وقال الله وقال او عمر سیبوي چې الله اعلم الله زمونږ او تاسو نه ډیر خپويږي باب دا یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه نو په مخکینی باب کې څه شی دی د بدر واقع ده نو دی کې بم د بدر واقعي حدثني عبد الله بن محمد الجحفي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن عسيل عن حمزه بن ابي اسيد وزبير بن المنذر ابن ابي اسيد عن ابي اسيد قال حضرت ابو اسيد وی چې قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ما ته وی د پیغمبر علی صلوات و سلام ار یو کارنامه ناشنا ده الله چې خپل پیغمبر ته د جنگ کم مهارت ورکړو کنه جنگي مهارت خلق و تاریان شي پیغمبر سم صحابه ته وی خیال کوي په دې صحابه باندې ډزې مکوي او په دې کافرو ډزې مکوي ورته دا غشي اوساته چې خو د ترانیز دی شي او راغون شي نو بیا په گزارونه کوي دا نه چې هغه اغلتي او تاسو په د دې ځنه گزارونه کوي نو غشي به ما سي لاړ شي او چې غشم لاړ شي نو بیا به د سر توبرې خالی نو چې د تر لړ شي نو بیا به سره څه کوي رسول الله سلام وی وی یوم بدرین پروس د غزوه بدر اذا اکسبوکم د دې باندې مانو کې خپله اذا اکسبوکم چې کله دا مشرکان رانیز دی شو تاسو ته اذا اکسبوکم چې کله دوی رانږدې شو تاسو ته فرموهم ویلې واستبقو او طلب وکې د پاتې کېدو نبلکم د غشو ستاسو د غشي ځای کوي ما دا باقی پرې دی کله چې دا خلک رانږدې شي تاسو ته نو فرموهم ویلې او طلب وکې د باقی پاتې کېدلو د غشو ستاسو یو مطلب دا دی چې د لری نه په گزارونه مکوي چې د لری نه ماوي گزارونه په وکي غشي بلار شي ختم بشي هغه ته به نقصان نه رسی تاسو به غشي خلاص شي چې د ترانیز دی شي بیا بس کوي چې رانیز دی شي ولې لیکن یو خپل مطلب بل دی دا خلک نه دي په غشو به گزارونه مکوي چې کله ترانیز دی شي او سره راغون شي نو پتی ګویولې نو چې په غون ډله چې ډیره ډله او پتی ګولې نو ګورې تیګه خالی کیږي نه که داونه لګي دا بل لګي او که داونه لګي دا بل لګي په غشو په گزارونه مکوي غشو ګورې اکثر لګ دی موږ سره دا باقی پریده دا خو ضرورت وخت پریده چې کله تیغ کار نه کوي بیا دا کوي ریاض خیال دی نو ویلې فرموهم ویلې پسې ولې بل حجاره پکانو ویلې او کته چې حضرت غشي نو وی واستبقو او تاسو طلب وکې د باقی کې باقی پاتې کېدل نه بلکم د غشو دقسې ټوپکو مسله هم داسې ده هلکه چې بدي کوې بې ځایه ډزې مه کوې د دین ګوره دا مسلې دي قوم هوښیارتیا او د قوم جهالت چې معلومي هم دا یو خدام ده چې اسه ډزې کوي دا جاهل خلک او چې نه موقع کې ډزه کوي دغه دی لکه ډزې مه کوئ او دغه ځان سره وساتئ دا کاتوس وساتئ وساتئ او چې کله موقع وه او کولی شي نو بیا دغه وکړه بیا ډز وکړه دا سر د سړي وله او چټي مه کوئ یوم بدرین پر ورځ د بدر چې اذا اکسبوکم د اکسبوکم معنی مونږه څه وکړه چې رانږدې شي تاسو ته چې کله دا خلک تاسو ته رانږدې شي خو د دې حدیث یو راوی د دې بل شان معنی کوي یعنی کسروکم چې دا ډیر شي په تاسو کسروکم را ډیر شي په تاسو پاس تاسو حاشا وی تعجب دی دسې معنی کوي چې په دې موږ نه پوهیږو د اکسبو کوم معنی دی رانږدې کېدل دلته معنی وکړه چې را ډیر شي په تاسو استاد به وی مسله اسانه ده کله چې خلک لري نو خواره واري یو هلته او بل هلته او چې رانږدې شي نو بیا سره راغون شي نو خپل معنی دی رانږدې کېدل خو رانږدې کېدو سره راغونډېدل دغه یي مطلب دا دی چې له یو یوي او ته پې ګزار کې نو یا به ولګي یا به ونه لګي او چې سره راغونډي نو که یو باندې ګزار کې او دا بد شو نو د بل سر لګي او چې بل بد شو نو د بل سر لګي نو ځکه معنا کوي کسر وکم چې دوی ډیر شي په تاسو نو فرموهم ویلی واستبقو طلب وکړئ د باقی پاتې کېدلو نبلکم د غشو ستاسو حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال حضرت براء بن عازب وی دا غد احد غزا بیانې چې د احد غزا کېدله چې تاسو احد ته ځې کنه نو اول زمونږ جانو صاحبانو لیدلی دی هغه غونډی راشي هغه ته وایي جبل الرومات هغه غر چې پیغمبر اسلام په هغه تیرانداز کې نولی او هغه 50 تیراندازو او دا غي یو خپل صحابي مشر کړو هغه بیان کړي ویو چې پیغمبر علی السلام چې دی جعل النبي صلی الله علیه وسلم مقرر ک پیغمبر علی السلام علی الرمات رمات دا جمع ده د رامی رامی معنی کوي وشتون کې تیرانداز پیغمبر علی السلام مقرر کو په غشو وشتونکو باندې کله یوم احد پروس د غزوه احد سو کې په مقرر کو عبد الله ابن جبیر حضرت عبد الله ابن جبیر دې غونډۍ باندې پنځوس کسه کېنول او د دې پنځوس کسانو مشر څوک کمانډر عبدالله ابن جبیر او ورته وایي چې کله د شاه طرف نه کافران راځي تاسو به ولې پیغمبر ورته ویلو که مونږ فتح وموندله هم باندې راکوزېږي که مونږ شکست وخوړو هم باندې راکوزېږي چې کومه پورې ما درته دغه نی کړی خبر نه کړي هغه چې کافرانو شکست خوړ دا نګبخ چې دی سلويخ کسه کوش یو د امیر صاحب او سلس کسه سره پاتې شو د شا طرف نه کافران رالل د امیر صاحب هم شهید کو هغه د ملګری شهیدان کړو فاصابو نو دوی قتل کړه من نازمنګنا د کافرو قتل کړه زمنګنا 70 او یا کسان په احد کې مسلمانان چې شهیدان شوي هغه ویا کسانو لیکن پروس کال په مسلم څه کړیو وکان النبی صلی الله علیه وسلم واصحابه او پیغمبر علیه السلام او داغه اصحاب اصحاب من المشرکین چې هغه حاصل کړیو د مشرکانو نه یوم بدرن پروس د بدر د دې ډبل د او یو ډبل سو راځي وشل راځي اربعین و مئه یو سل سلویخ پروس کال په بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی نه حاصل کړی وو یو سل سلویخ یو سل سلویختو کې نیمه قتل کړیو او دانی می گرفتار کړی وو او دشمن دی چې په میدان دغه کې د جنگ کې گرفتار کی روره د مرګ نه بد بد دی نو خ الکه دا یو سل سلویخ چې رسول الله د دوی نه حاصل کړو نو څنګه 70 اسیره په دې یو سل سلویخ تو کې او یا قیدیانو و 70 قتیله او دا او یا پکې مړیو قال ابو سفیان ابو سفیان نه دی دا مشهور ابو سفیان دا د کافرو چې کوم په غزم هغه وخت کې کمانډرو دی فخر کوي الیوم بیوم بدر نن ورځ چې دی دا په بدل دغه کې و د بدر کې پروس کال تاسو زمونږ نه ویا کسان قتل کړیو سکالی مونږ تاسو نه اویا کسان قتل کړو قال ابو سفیان ابو سفیان سیبوی چې یوم دا یو ورځ ده بی یوم بدرن په بدل دروازه د بدر کې نن په هوت کې چې سو شو دا د هغه بدر دروازه بدله ده او ول حرب سجال او جنگ چې دی هغه وار په واری کله به ته فتح مومی او کله به د بل مخالف فتح مومی سجال جمع د سجل د دغه ته وایي سجل د بورکه نه ده خو پخوا به چې خلکو اوبه تقسیمولې نو په دې به یې کولې یو کوی به یو بورکه به زما وه نو بیا بله بورکه به ستا وه نو بله به د ده وه حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد عن جده ابي برده عن ابي موسى ابو موسى ابي برده د خپل پلار ابو موسى نه حدیث بیانوي اوراه ابو برده وایي زه ګمان کوم په خپل پلار چې دی بیا نقل کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه غزوه احد دی د احد غزا ده لا شوه نه ده د دینه مخکې رسول الله خوب ولید یوې خوب دا ولید چې توره وه چې داسې ټکې وله ورکه داسې په خوب کې هم ماته شوه چې بیا وله ټک ورکه سمه شوه او بل دا و چې په خوب کې غوا ولیدل چې حلالیده او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې یو خیر ولید چې الله دی مسلمانانو ته خیر ورک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د غوا تعبیر په قتل وکړ چې زما د صحابهونو به دغه کیږي کسان به مري او بیا په اسلام خیر ولید د خیر دا مطلب دی چې د احد نه پس به الله مسلمانانو ته بیا کامیابی ورکړي اجرونه به ورکړي ثوابونه به ورکړي کامیابی به ورکړي هم دقه سو شو د احد پسې بس کامیابی او کامیابی ورځه کامیابی کال بیا د غرل کنه خندکو خندک کې مله مسلمانان کامیاب کړو بس بیا خیبر راغی غي کې مسلمانان کامیاب شو په فتح د مکه کې مسلمانان دغه شو حنین کې طائف کې ټول زینو کې دغه شو نو وی یازه رسول الله اسلام مې خوب لیدلی په خوب کې خیر لیدلی کنه نو دی وی په اسلام چې و ازل خیر او ناګنه هغه خیر چې ما کوم لیدلی نو دا سو ما جاء الله به دا هغه چې الله راوستو من الخیر هغه څه برکت من الخیر په مسلمانانو باندې خیر او برکت بعد او پس د احد نه و ثواب الصدق او هغه ثواب د رښتیا خبرو الذي هغه اتان الله چې راتللو کړه الله مونږ ته په هغې باندې څه دی بعدو پس د دینه بعد یو بعد پس د دینه غسه دی یوم بدر چې غر ورځ د بدر بعد یوم بدر پس دا ورځ د بدر نه حدثنا يعقوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال قال ابو الرحمن بن عوف دا حدیث تاسو وی ابو الرس میدان د بدر دی دې طرف ته د مسلمانانو صف ولاړ دی جهاد ته پورې غاړه د کافرو صف ولاړ دی عبدالرحمن صاحب وی زم پکې ولاړم چې شات داسې خي طرف ته مې وکتل یو نوجوان نو عمره مسل یو صحابي ما سره ولاړو نوجوان نو عمره خپه شم چې خدای دا سوش دا خو که کافر په عمله کوي په ما به کوي چې زمړه د عبدالرحمن یوازې د تکړه سړی وسره نشته چې بل پلو مې وکتلم دلته ما سره یو نو عمره لک ولاړو خپه شو چې دې کې دا خې پلو راته پټ وای چې دا بلې وا نوري وای کاکا جی هغه ابو جهل به راته وخی وی ما ورته وی بچیه په ابو جهل څه کې وی زه خبر شوی ما چې هغه پیغمبر سم پسې خبرې کوي او قسم می کړی دی چې یا به مرم او یا به قتلم قتلم بیا او یا به مړ شم وی ما وی چې وای دا خو زمری دی ماشوم نه دی چې دلته دا خبره خلاص شوه دی بل لک تاسو که چې کاکاجی هغه ابو جهل براته نه خې الکه سکه هغه دا خبره وکړه چې دی کې ګورو ابو جهل راغی پاس باندې سور دی او په دې نخرو پخرو کې او خلکو ته وي تکړه شي او داسې کوي او داسې کوي وای ما نه غنه دی یو لګ ته وی چې هغه ستاسو انډیواله هغه دی وای ښه دی بل هم واورېدلو چې ورمنډه کړه چې ورمنډه کړه د ورتک سره د اخی په لو چې کومو معاذ نامه وده ده د ابو جهل نه خپو ول او راوی غورځو چې راوی غورځو دا بلم په ورغی چې په ورغی هغه مو وو دی کې بیا د ابو جهل زوی راغی کرامه نه ده او هغه بیا د دې یو الک نه د لاس وو دا لاس په زوړندو دا بر تراش دا الک اولګې د په دې خپل پنجه باندې د خپه کې خو چې د لاس د کار استېما د د ځانه وشو کو او جنگ کو او بیا دی شهید شوی دی یا د دی لاس نه دغه شوی دی یا د بل گزار نه شوی دی خو دی بیا دغه کې شهید دی هغه ته خپل دغه وګوره کنه معاویز نه دی معاویز ابن عفرا او یو د د رور دی عوف ابن حارس دا معاویز ابن حارس او عوف ابن حارس دا دواړه سره رونه دی دا بیا شهید نه شوی دی خا نو حضرت عبدالرحمن وی قال عبدالرحمن بن عوف انی لفی, لفی الصف یقینا زه ولاړم په صف کې او په قطار کې یوم بدرن پر ورځ د غزوه بدر په امن کې نوم چې خدای ما ته خو امن را نغې دا خو چې دشمن عمله کوي په ما پلو برازي چې لکه دا طرف کمزورې دی بمکانه د وجه د وجود د دې دواړو نه یو طرف ته مالک دی بل طرف ته مالک دی په دې سوچ کې اس قال لي احدهما ناګنه او ما ته یو د دې دواړو سر رن پټو د اخی طرف ته چې کم معاذ دی پټې ماته وې او دا پټې د خبره د چانه پټوله من صاحبه د خپل بل ملګری نه چې دی و انوري چې اول زه دا کار وکم سوي یا امي اے کاکا ما د دې چې دې میدان ته راغلیم د دې نه مخکې مې د الله سره معاهده کړې ده چې ان رأیته کما دی ولید نو یا به زیم او یا به دی وي نو ان اقتله چې زه به قتلوم دی او اموته یا به زه مړ شم دونه دی خو د دینه د هغه د مرګ نه مخکې مخکې به مړ شم یا به مرم او که ساه راکی قتلوم به مه دلته دا راته ووی چې ګورو فقال لی الاخر هغه بل راته ووی سرا پټ من صاحبه د خپل ملګری نه پټوله خبره مثله پشان داغي اوهوی چې خوشاله شم چې وای زه خو د انسان دغه منس کې نیمه د زمرو منس کې په ما سرنی نو مال خوشالهونه نه خوشاله مال انی بین رجلین چې زه وی په منس د دوو غټو سړو کې مکانهما په زید د دواړو زه بیا په دې نه خوشاله دم چې د دې د دوه ماشومان زما یو خپل خوانه وی او د دې په زید دوه سړي وی خیر دی کې ابو جهل راغی فاشرت لهما ما اشاره وکړه د دواړو ته الیه دا غشی هغه دی اصلي هغه دی خو د اشارې سره فشد د دواړو حمله وکړه علیه په ابو جهل او داسې حمله وه د حملې صورت بیانوي لکه باز چې حمله وکړي دا مشهور باز نه دی دا چې خلک یې په ډېر قیمت علي دا باز چې حمله وکړي که نه یو ډېره تیزه کوي او بل تیزه شي نو شی ته نه خلاصېږي فشد علیه حمله وکړه دې دواړو په ابو جهل مثل الصقرین پشان داغه دوو بازونو حتی ضربه تر دې پورې چې دې دواړو ووو ابو جهل الکه دا دوه نوجوانان څوک وو وایي دا دغه و که نه وهما ابنا افراء دا دوه زامنو د افراء د مور طرف نه دا شریک خو پلاران د غوخه بیلو یو معاذ دی نو هغه دی معاذ ابن عمر دا عمر ابن اسید نه دی وی دا د طائفو خو معاهده د دغه سره و د بنی زهره سره دا د رسول الله ما ماخیل نه دی د دوی سره امسایه او هغوی سره معاهده والته بوسید وکان من اصحاب ابي هريره او د شاګردانو دغه نمو د ابو هريره صاحب شاګردو دی روایت کوي عن ابي هريره رضی الله عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه د حضرت ابو هريره نه قال ابو هريره وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګ پیغمبر علیه السلام الکه دا حدیث ګوندې ښه